ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم تسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأتمون أي يأتم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نیولي. که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الهه باندې ایمان نه شته دی. د کلمې قاعده یې مقاصد، او هغه د قانون په توګه قبلول د ایمان تقاضا نه ده او نه د لا اله الا الله غوښتنه ده. دا نظامونه ټول طاغوت دي او په دې باندې کفر فرض دی او د دې په ضد په اسلام باندې ایمان لازم دی. نو مونږ د اسلام ضد نظامونه بیانول، د سیکولر نظام یوه څانګه چې جمهوریت دی د هغې فسادونو باندې مو رڼا اچوله. مخکې مو دا خبره ذکر کړه چې جمهوریت او دموکراسۍ کې یو فساد دا دی چې دا د مسلمانانو تر منځ بې اتفاقي ایجادوي د مسلمانانو تر منځ د ډلو ټپلو جوړولو اجازه ورکوي او بیا د مسلمانانو په منځ کښې تقسیم کوي دی په خپله طبع باندې په یو مسلمان باندې یو نوم ږدي په بل باندې بل نوم ږدي او د دغه لارې نه د دی تر منځ د دی په صف کښې جداوالی راولي لکه مسلمانان دوو ډلو ته شي چې دا مسلمانان مینارو مسلمانان دي او بلې ډلې ته بیا متشدد وایي بیا د دېو تر منځ مشکل را پیدا کوي، کوم چې دی د مینارو په نامه باندې یاد کړي، نو دا هغه خلک یې چې دی په خواهشاتو باندې روزلي، د دی شهوات یې روزلي، نو بیا د دی نه د خپل لاس اله جوړه کړي او د صحیح مسلمانانو په ضد یې استعمالوي او دا خبره ورته کوي چې دغه متشدد مسلمانان دي او دا ستاسې خلاف دي، دا اصل کې په اسلام کې دا خلک ګوتې وهي، زموږ په مذهب کې دا خلک مداخله کوي چې د اسلام تقسیم کوي، متوسط اسلام ته او متشدد اسلام ته او د دې لپاره په دې وخت کې دې خلکو ډېر کار روان کړی دی. په کابل کې د الوسطية و الاعتدال په نامه باندې موسسه ایجاد کړې ده. علماوو ته یې خپل لاس ور اوږد کړی دی. چا له کتابخانې جوړوي او چا له جوماتونه او مدرسې جوړوي او داسې رنګ ورته ورکوي چې اسلام دوه برخې لري یا دوه قسمه لري، یو یې د وسطیت او د اعتدال برخه ده او یو یې د تشدد برخه ده. وسطیت او اعتدال یې ښه دی او د تشدد برخه یې دا ناقصه ده او بده ده. نو تشدد دی بیا څه ته وایي؟ د ټولو حدودو نفاذ ته، لکه د غله نه لاس غوڅول، د زناکار رجم یا دورې، حد قذف، د مرتد وژل، د کفارو سره جهاد کول، یعنې ټول حدود جهاد، او د الله رب العالمین دین ته دعوت دا خلکو ته د متشدد اسلام په نامه ورپېژني او بیا یې خلکو ته بد ښکاره کوي او خلک د دې نه اړوي او یو څو عبادتونو ته د مینرو اسلام نوم ورکوي چې یو سړی د نور دین د پیغمبر د طریقو د نظام د تنفیذ د اسلام د حاکمیت د حدودو د نفاذ او د اسلام د سیاسي نظام د تطبیق هېڅ فکر نه لري او یوازې په یو څو عبادتونو باندې اکتفا کوي، د کفارو سره اړیکې ساتي، د هغې سره دوستانې قایموي، دغو ته مینهرو وایي، متوسطو ته وایي، دغه قسم خلک چې په شهواتو او خواهشاتو باندې د دې د خوا نه روزل شوي، دوی همېشه تحریکوي چې د صحیح مسلمانانو مقابله پرې وکړي، په دې وخت کې دا مسئله ډېره ګرمه روانه ده، خصوصا پاکستان او افغانستان کې دې خبرې ته ډېره توجه کړې ده. نو یو په دغه نامه باندې د مسلمانانو تقسیم کوي دوو ډلو ته، متشدد مسلمانان او متوسط مسلمانان او بیا د متوسطو په نامه چې کوم یادوي هغوی د دوی غلامان یې اصل کې د هغې نه بیا د صحیح مسلمانانو په مقابل کې کار اخلي او دویم د مسلمانانو تر منځ فقهي اختلاف ته دی وده او زور ورکوي او هغې ته لمن وایي چې د مسلمانانو تر منځ دغه اختلاف ګرم شي او ډېر شي او د دې لارې نه مسلمانان دوی ته متوجه نه شي، کفارو ته. حال دا دی چې زمونږ په کتاب کې الله رب العلمين مونږ ته د ورورولۍ خطاب کوي، مونږ د وروڼو په نامه يادوي په خپل منځ کې. رب العلمين فرمايي، مؤمنان ټول د يو بل سره د وروڼو په شان دي، د دوی تر منځ هېڅ قسم بېلتون نشته دی، نه د تشدد او د اعتدال او نه د فقهي دريځ په باب. او کله کله را لګېږي د قومیت په نعره باندې غواړي چې د مسلمانانو نه استفاده وکړي د خپل نظام او د خپل استعمار دپاره د مسلمانانو تر منځ د قومیت نعره اوچتوي کله د ژبې په نوم باندې کله د قوم په نوم باندې کله د سمت او د جهت او د طرف په نوم باندې او کله د ملک په نوم باندې لکه دا د پاکستاني او افغاني تر منځ اختلاف شه، د پښتون او پارسیوان تر منځ اختلاف شه یا د مشرقي او د مغربي تر منځ اختلاف شه، دغه اختلاف د همېشه لپاره غربیان لمن وهي او دې ته وده ورکوي. حال دا دی چې قومیت زمونږ په دین کې دومره حیثیت لري چې مونږ پرې یو بل سره پېژنو. او نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې د عربي دپاره په عجمي باندې څه غوروالی نه شته دی او د عجمي دپاره په عربي باندې څه غوروالی نه شته د غوروالي معیار او د عزت معیار د الله رب العالمین په دین کې تقوا ده د الله رب العالمین نه ویره ده نو په دې جمهوریت او دیموکراسۍ کې دغه بل فساد دی چې په دې کې د مسلمانانو تر منځ په مختلفو طریقو سره بې اتفاقي او اختلافات را منځ ته کول غرض دي او دا د همدې لپاره چې مسلمانان په خپل منځ کښې په بې اتفاقۍ اخته شي او دوی پرې بیا حکومت وکړي او دوی بیا د دغه بې اتفاقۍ د دروازې نه اسلامي امت ته ورداخل شي او دا په اول ځل باندې هم د همدې دروازې نه کفار د مسلمانانو صف ته داخل شوي دي او مسلمانان یې په ډلو باندې وېشلي دي او اوس هم نه غواړي چې مسلمانان په یو ټغر باندې را ټول شي، په یو صف کې سره متفق شي، یو امام او خلیفه ولري او په ټوله نړۍ کې یو نظام ولري، یوه ناره او یو غږ ولري، یو بیرغ ولري. د دې وجې نه د دې دښمني د اسلامي خلافت سره ډېره او سخته ده. د بل یو نظام سره دوی دومره مشکل نه لري لکه څومره چې د اسلامي خلافت سره مشکل لري. او د دې وجه همدا ده چې په اسلامي خلافت کې په اسلامي امت کې د نفوذ کولو دپاره د دې ټولې دروازې بندې دي دې ته د یو طرف نه هم اجازه نه میلاوېږي چې اسلامي امت ته ننوځي او په دې کې نفوذ وکړي او په دې کې خپل زهر خواره کړي نو الله رب العالمین دې زمونږ اسلامي خلافت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن د پنجشنبې ورځ وه د څوارلس سوه اته دېرش هجري کال د رجب میاشتې نهمه نېټه وه پام راګرځوم د اسلامي دولت د وروستیو بریاو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته په پیل کې هم د خبرونو سرټکي په تکریت کې د اسلامي دولت د استشهادي عملیاتو په لړ کې یو دېرش تنه مرتدین وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي د الخیر په غرب کې د دښمن یوه حمله په شا تمبول شوې او دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او د ریقا په شرق کې د پېګېکۍ مرتدینو څلوېښت تنه وژل شوي او ګڼ نوري ژوبل دي د دښمن د مجاهدینو د بریدونو په لړ کښې د اسلامي دولت مجاهدینو له لورې د هوان په بریدونو کښې د دښمن یو همر عراده ویجاړه او په کښې ناست مرتدین د اور د لمبو خوراک شول او همدا راز د اسلامي دولت څلور تنه انغماسیان داسې مهال د دښمن په لیکو ورننوتل چې سختو درنو بمبارونو او د کروز ګذارونو جریان درلود چې د یاد انغماسي برید په لړ کې څلور تنه کمانډویان ووژل شول او د یو امریکایي عسکر په شمول د دوی ګڼ شمېر مرتد کمانډویان ژوبل هم شول په دې اړه د خراسان ولایت امیرالحرب سره شوې مرکه د خبرونو اورېدو وروسته مه هېروئ هغه څوک چې مرګ ته په خندا ورغاړې وځي، هغه ځوانان نه تاسو وژلی او نه یې ماتولای شئ. ستاسو دا ایتلاف په موږ کښې نه زیاتوي مګر پیاوړی ایمان. موږ د خپل الله عزوجل په مرسته پوره مطمئن او ډاډه یو او ژر ده چې ستاسو دا لښکرې به هم د تېرو په څېر شاګانې واړوي بإذن الله. د موصل له خیلور څخه خبرونه وايي چې اسلامي دولت مجاهدینو په الله عزوجل له توکل نه وروسته په راس الجاده، او باب الابیض منطقو کې د مختلفو اسلحو په مټ د عراقي ځواکونو چټکو واکونیش قطعو په پوستو بریدونه وکړل چې د سختو نښتو په پایله کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله واړوله او دښمن په داسې حال کې ماتې وخوړه چې د خپلو مردارانو او زخمیانو جسدونه یې کش کول او له سیمې یې پښې سپکې کړې او د لوی الله عز وجل په ځانګړي فضل یو شمېر مختلف ډول اسلحه او مهمات هم د مجاهدینو لاس ته په غنیمت پاتې شول او د یو بل خبر له مخې په ورته برید کښې چې د موصل په غرب کښې د المصاحین په منطقه کښې وشو د دښمن پېنځه تنه ووژل شول او یو شمېر نور یې ژوبل شول او د لوی الله په فضل یاده منطقه یو ځل بیا د خلافت د زمرو په واک کښې پرېوته ولله الحمد والمنه دا په داسې حال کښې ده چې د موصل په غرب الیرموک منطقه کښې د اسلامي خلافت مجاهدینو د دښمن یو تهاجمي برید په شا ور وتمباو او د سختو نښتو په لړ کښې یې د یو افسر په ګډون درې تنه ووژل شول او یو شمېر نور زخمیان شول د موشک په مرمیو ولګېدلې. د رمادي په جنوب المجر سیمه کې د یو ځای په ځای شوي ماین د چاودنې په پایله کې د دښمن یو تن وژل شوی او یو شمېر نور زخمیان دي. د لوی الله عز وجل په فضل د ټېفور هوایي اډې په شمال کې د ګردان المهجوره سیمه کې د دښمن یو تهاجمي برید په شا ور مات شو چې د نښتو په لړ کې یې درې تنه مرتدین ووژل شول او یو شمېر نور زخمیان شول او ژوندیو یې د قرار پر ځای فرار غوره کړ. د حلب ولایت څخه را رسېدلي خبرونه بیا وایي چې په الفتح سیمه کې د دښمن یو ټي دوه اویا ډوله ټانګ په هدایت شده راکټ له منځه تللی. خبر زیاتوي چې د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د العطشانه په سیمه کې پېنځلس فایره د هوان مرمۍ د دښمن په پوستو ورتوغولي، د الله عزوجل نه سوال دی چې ترې درزېدلي وي. او دا هم د خراسان ولایت د دیوان القضاء والمطالم خبرتیا د خلیفة المسلمین له لوري د رالېږل شوي ځانګړي پیغام په لړ کې ټولو مجاهرینو، مهاجرینو او انصارو وروڼو ته خبر ورکول کېږي چې قوي حکم او ثابت زموږ په نزد دا ده چې د زنانو نکاح بغیر د ولي د اجازې څخه پرته نه کېږي. هغه تړل شوې نکاح زموږ د دې خبرتیا د ځان رسېدلو څخه وروسته نه شوې ده او نه دا ډول نکاح ته اجازه شته. دا مذهب راجح او په دیوان القضاء والمظالم کې به پرې عمل کېږي. او په دارالخلافه کښې به ځکه دا عمل وويو چې صحيح نصوص دې تقاضا کوي او همداراز صحابه کرامو او تابعينو فقهاوو هم په دې باب فتوا ورکړې نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې د دې خبرتيا وروسته ياده چاره تر سره نه کړئ په پای کښې اميرالمؤمنين حفظه الله تاسو ټولو مؤمنو ولسونو ته سلامونه وړاندې کوي د خبرونو پای والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته او تر څنګ په دې هم پوه وو چې د دې سودا بیه به یوازې هغه څوک ادا کوي چې ډېر زیات کوښښ وکړي نو له دې امله یې د الله تعالی د رضا هر ډول لاره ولټوله تر څو دغه ګران بیه سودا تر لاسه کړي او د الله تعالی نه یې د اسانۍ او قبولتیا سوالونه کول له همدې امله به تاسې د هغوی په تاریخ کښې داسې ډېرې پېښې وګورئ چې هغوی به د الله تعالی سره د دې سودا تر لاسه کولو پر سر ژباړه، ای مؤمنانو! ایا زه تاسې ته داسې تجارت نه ښایم چې تاسې له دردناک عذاب څخه خلاص کړي؟ تاسې به په اللهتعالی او د هغه په رسول ایمان راوړئ او د اللهتعالی په لاره کښې به په خپلو مالونو او ځانونو جهاد کوئ دا کار ستاسې لپاره غوره دی که تاسې پوهېږئ اللهتعالی به تاسې ته ستاسې ګناهونه وبخښي او تاسې به داسې جنتونو ته داخل کړي چې د هغوی لاندې به ویالې بهېږي او د عدن په جنتونو کښې به درته کورونه درکړي او دغه ډېره لویه کامیابي ده کله چې صحابه کرام په دې پوه شول چې جنت ته د رسېدو تر ټولو تېزه او لنډه لاره د الله تعالی په لاره کښې شهادت دی نو د جنګ ساحو ته یې ودانګل دښمن ته یې شا نه بلکې مخه کړه منډې یې ور ووهلې مرګ ته یې ورمخه کړه او همدغه یې د ژوند لاره وبلله انس بن نظر رضي الله عنه د احد په ورځ د مشرکینو په صفونو کښې ننوځي دغه دی انس بن نظر رضي الله عنه چې د بدر په غذا کښې نه و حاضر شوی په دغه نه حاضرېدو ډېر خفه و لیکن په الله تعالی یې قسم وخوړ او کلکه وعده یې وکړه راځئ چې د هغه د وراره انس بن مالک رضي الله عنه څخه پاتې قصه وه هغه د خپل تره په اړه داسې وایي زما تره انس بن نضر رضی الله عنه د بدر له غذا څخه غیرحاضر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم زه د مشرکینو سره ستا اولني جنګ ته حاضر نه شوم لیکن که الله تعالی زه بیا د مشرکینو په کوم جنګ کښې حصه مند کړم نو الله تعالی به وګوري چې زه څه کوم کله چې بیا د احد ورځ راغله او مسلمانان په شا شول نو انس بن نظر وویل ای الله زه تا ته عذر وړاندې کوم د هغه څه چې دغو خلکو وکړل یعنې مسلمانانو او د هغه څه نه درته بېزاري ښکاره کوم چې دغه خلکو وکړل یعنې مشرکینو بیا مخې ته روان شو نو په لاره کښې ورته سعد بن معاذ مخ شو هغه ورته وویل ای سعد بن معاذه زما د د نظر په رب قسم وي سعد رض وايي یا رسول الله صلی وسلم ما د هغه څه توان نه درلود چې انس بن نظر رض وکړم انس بن مالک رض وايي بیا موږ خپل تره ومونده او د هغه په بدن مو څه د پاسه اتیا ټپونه وموندل د تورې ګزارونه د نیزو وهل او د غشې ویشتل هغه مونږ په داسې حال کښې ومونده چې مشرکینو پرې مسله کړې وه یعنې څېره یې ورته بدرنګه کړې وه نو هېچا ونه پېژنده مګر د هغه خور د ګوتو له بندونو څخه وپېژنده انس رضی الله عنه یو ځل بیا موږ ته د شهادت په ترلاسه کولو کې د صحابه کرامو د زیار قصه کوي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته ولاړ او مشرکین راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هېڅوک به نه مخکې کېږي تر هغې چې زه مخکې نه شم مشرکین را نږدې شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هغه جنت ته پاسئ چې پراخې د اسمانونو او ځمکو په مقدار ده عمیر بن حمام وویل یا رسول الله صلی الله وسلم داسې جنت چې پراخي د اسمانونو او ځمکو په څېر ده هغه وفرمایل او عمیر ابن حمام وویل واه واه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا واه واه دې ولې وویل هغه وویل ای د الله تعالی رسوله بل هېڅ مقصد مې نه و مګر دا امید چې زه به هم د دغه جنتونو له اهل څخه شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته د دغه جنتونو له آل څخه نو بیا عمر رضی الله خپلې امیانې څخه یو څو کجور را ویستي او خوړلې دي بیا یې وویل که زه دومره وخت ژوندی پاتې شوم چې دغه کجورې خلاصې کړم نو دا خو ډېره لویه زندګي ده هغه یې ګزارې کړې او بیا یې د کفارو سره جنګ پیل کړ تر دې چې ووژل شو هغه غوڅ کړی شو بیا یې په چپ لاس کښې واخیست هغه هم غوڅ کړی شو بیا یې په دواړو مټو کښې ونیو تر دې چې ووژل شو هغه مهال د جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه عمر درې دېرش کاله و نو الله تعالی ورته د هغې په بدله کښې په جنت کښې دوه وزرې ورکړې چې د جنت هرې خوا ته پرې الوځي الوتې شي په یوه روایت کښې نقل دی چې د رومیانو یو سړي جعفر رضی الله عنه ووهه او دوه ځایه یې کړ او یو صحابي ته یې د هغه برخه ورکړه ځکه دغه بانډچي صحابي د صحابه کرامو په څاروو څرولو بوخت و نو چې کله یې خپله برخه ولیده ویې ویل دا څه دي هغوی ورته وویل دغه یوه برخه ده چې په تقسیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا لپاره مقرر کړې ده نو هغه خپله برخه را واخېسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغې ورته یې وویل دا څه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا مې ستا لپاره بېله کړې ده هغه ورته وویل زه دې په خاطر ستا سره نه یم ملګری شوی، زه په دې خاطر تا سره روان شوی یم چې په دغه ځای په غشي وویشتل شم، خپلې مرۍ ته اشاره وکړه او مړ شم او جنت ته داخل شم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الله تعالی به تا رښتینی کوي. وخت تېر نه و چې د دښمن جنګ ته خلک پاڅېدل دغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راول شو او غشی یې په هغه ځای کښې نښتی و چې ده ورته لږ مهال مخکې اشاره کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایا دا هغه دی هغوی وویل او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ده له الله تعالی سره رښتینولي وکړه نو الله تعالی هم رښتینی کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله چپن کښې کفن کړ او بیا یې پرې لمونځ وکړ من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په داسې حال کې ومري چې خلیفة المسلمین موجود وي او هغه ورسره بیعت ونه کړي نو د هغه مرګ مرګ د جاهلیت دی الله رب العالمین دې مونږ د جاهلیت د مرګ څخه وژغوري نن ورځ په مخ د مځکه باندې خلیفة المسلمین موجود دی چې ابوبکر البغدادي القرشي الحسيني الفاطمي الهاشمي حفظه الله عز وجل ورعاه وسدد خطاه په صورت کې خلیفة المسلمین موجود دی او لله الحمد چې مونږ ورسره بیعت کړی دی او د دې بیعت تر شا بل هېڅ اسباب او نور عوامل او لاملونه نه موجود سوا له دې چې په دې بیعت باندې مونږ الله رب العالمین خوشحاله وو او په دې بیعت باندې مونږ د الله رب العالمین نه جنت ګټو او د الله رضا او د الله خوښي په دې باندې حاصلوو الحمدلله چې نن ورځ الله رب العالمین مونږ ته د قرآن او سنت د حکومت په سولې کې ژوند را نصیب کړی دی په مونږ قرآن او سنت په حقیقي بڼه کې حاکم دی په خلافت کې د الله د قانون مطابق ژوند تېرېږي د حقیقي حاکم حقیقي حکومت دی تش په نامه اسلامي حکومت نه دی دلته په خلافت کې اتحاد اتفاق ورورولي اسلام پالنه اسلامي اخوت د یو بل نه جارېدل قربانېدل دا اوصاف موجود دي دا حالت موجود د عقیدې ورونه را جمع دي په یو بل ځان قربانوي په اسلام ځان قربانوي هر وګړی د خلافت د قرآن او سنت په رڼا کي د قرآن او د سنت په مینه کي مس مس دی او د قرآن او د سنت په رڼا کي ښایسته مزیدار ژوند تېروي د نبوي احادیثو څخه خوندونه اخلي هر مجاهد دلته د نبي علیه صلات وسلام په هغه ورکړو وعدو او بشارتونو پوخ باور لري نو ځکه د خلافت اسلامي مجاهدین د ټانکونو سره ډغرې وهي او د امریکایي صلیبي جټانو هلیکاپټرو او ډرونونو په هیبتي اوازونو کې د الله رب العالمین د جنتونو په تمه او د الله تعالی د ښایسته مخ د لیدلو په کلکه ارزو خمار خمار دي مرګ ورته مرګ نه بلکې شهادت معلومېږي د شهادت مضانونو ته په ډېره مینه د یو بل څخه سبقت کوي خپلې قیمتي ځوانۍ د الله د دین څخه د دفاع په لاره کې قربانوي د الله تعالی سره د خپلو ځانونو سوداګانې کوي خپل ځانونه په لوی الله جل جلاله ورپلوري د دوی بل هېڅ هدف نه وي فقط همدا یې هدف وي چې د الله تعالی په مځکه باید د الله تعالی قانون نافظ وي نه د امریکا او صلیبیانو فلید قوانین او نه د انسانانو د ذهنونو په پارلمنټ کې جوړ شوي قوانین نو چې کله د دوی هدف ډېر عالي او قیمتي دی نو ځکه د دې هدف څخه د خلافت هر وګړی خپل مال او اولاد او ځان او هر نفیس او غالي قربانوي دلته په خلافت کې بس یوازې د عدل او انصاف حکومت وي دلته یو غټ او بل ورکوټی یو بډا خان او نواب او بل خوار غریب نه وي دلته یو ظالم او بل مظلوم نه وي دلته نو بس خلافت علی منهاج النبوة حاکم دی، هسې تشې دعوې نه دي، والله العظیم چې په خلافت کې د قرآن او سنت حکومت دی. ای د قرآن او سنت دعوه لرونکو! ای هغه څوک چې ځان ته دغه پاک لقب ورکوئ چې یعنې مونږ د قرآن او سنت والا یو، مونږ موحدین یو او مونږ د قرآن او سنت پرته د بل څه منلو ته تیار نه یو، نن ولې د قرآن او سنت والا خلافت سره دښمني کوئ؟ نن ولې د الله وعداو سره تربګني کوئ؟ ای صاحبه! تا چې تر پرونه پورې د خلقو جیبونه په همدغه پاکه دعوه تراشل، نن ولې د دغې پاکې دعوې د تحقق په لاره کې خنډ کېږي؟ نن ولې د توحید او د قرآن او سنتو ملګرتیا نه کوې؟ که ستا دا فکر وي چې حق پرست به همدغسې ویجاړ کامیابېږي او دوی به د امتحانونو سره نه مخ کېږي، مشکلات به پرې نه را ځي، طاغوتي او کفري حکومتونه به د دوی په وړاندې نه درېږي، نو دا فکر او سوچ دې ډېر خام او ناکام دی. د هر نبي مقابله شوې ده. زمونږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په تیږو ویشتل شوی دی، په تور وهل شوی دی، غشي ترې وار شوي دي، کنځا او رد بد ورته ویل شوي دي، د کور کلي څخه شړل شوی دی، اقتصادي بندیزونه پرې لګول شوي دي. مکمل بایکاټ او بېزاري او براءت ترې شوی دی، زهر ورکړل شوي دي، د هغه د ترور هڅې شوي دي، د هغه څخه مخکې انبیا په آغو اره شوي دي، حتی د بعضو انبیاوو سرونه له تنو څخه غوڅ شوي او زناکارو ښځو ته تحفه شوي دي. یوسف علیه السلام وسلام د حق لپاره زندان ته اچول شوی و، جېل او بند یې وګاله، حق یې پرېنښودلو. حق پرستو سره همېشه د باطل پرستو له جانبه سخته معامله شوې ده حق پرستو ته چا په غاړه کې د ګلونو هارونه نه دي اچولي حق پرست همېشه ځورول شوي دي بندیان شوي دي شهیدان شوي دي په نیکۍ حکم او د بدۍ څخه منع د چا لپاره دوست نه پرېږدي د حق او رښتیا ویل تریخ وي البته عاقبت یې خوندور او ښایسته وي نو ای د خلافت حقانیت کې هک حیران ولاړو خلکو او ای د خلافت په حقانیت کې تردد کوونکو خلکو او ای د خلافت سره دښمني کوونکو خلکو او ای د خلافت سره دوستان لاکن کمک او امداد او عملي برخه نه اخیستونکو خلکو په دې فلمه چې نن خلافت د مشکلاتو سره مخ دی او دښمنان یې ډېر دي او دښمنان یې قوي هم دي حیرانتیا او تردد او دښمني او امداد نه کول پرېږدئ دا کوم څه چې تاسو یې نن د خلافت د نه منلو لپاره پلمه ګرځوئ همدغه د حقانیت او حق پرستۍ نښې دي حق پرست همیشه کم او ضعیف وي او اسباب نه لري مشکلاتو او کړاوونو سره مخ وي لاکن عاقبت بیا د همدوی وي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دا منو چې د خلافت مجاهدین به نن کم وي بې یاره او بې کسه به وي وبه ځورول شي شهیدان به شي او بندیان به شي لاکن په خپل ایمان سودا نه کوي د اخرت خرابولو ته تیار نه دي خپل ځان او مال او اولاد قربانوي د ایمان څخه لاکن خپل ایمان د مال ځان او اولاد څخه نه قربانوي خپله دنیا خرابوي لاکن د اخرت خرابولو ته تیار نه دي د اخرت کامیابي خپل سپېڅلی هدف ویني د خپل ایمان ژغورل ورته د هر څه څخه بهتر وي ځکه خو یې د ایمان لیاره خپله کړې ده چې عبارت دی د خلافت اسلامیه څخه کوم چې په منهج نبوي ولاړ خلافت دی خپل مال ځکه اولاد او ځان او خپل خپلوان قوم کور کلی د لاسه ورکوي خو خلافت د لاسه نه ورکوي نو ځکه خو نن خلافت کښې نزاع القبایل را جمع شوي دي د هر قوم او قبیلې څخه دین پرست الله پرست حق پرست او په حق او اسلام ځان قربانوونکي خلق را جمع شوي دي د مختلفو ملکونو څخه د مختلفو ژبو او رنګونو والا حق پرست را جمع شوي دي دلته خلافت کښې د فضیلت معیار ژبه قومیت رنګ ښایست مال او داسې نور شیونه نه دي بلکې د فضیلت معیار تقوا، ایمان، جهاد او فداکاري ده. هغه څوک ډېر بهتر وي څوک چې د الله تعالی څخه ډېر وېرېږي. هغه څوک ډېر بهتر وي څوک چې د خلافت نبوي منهج ته ډېر وفادار وي. د خلافت تګلاره قرآن او سنت دی. په همدغې دوه اصلینو ولاړ خلافت دی. ډېره واضحه تګلاره لري او ډېر روښانه او صفا سطره سیاست لري. په ټوله دنیا اسلامي نظام راوستل غواړي او دا د تمنیګانو په صورت کې نه بلکې عملا د دې کار شروع دی د مرتدو حکومتونو په شان نه چې په خولو اسلام اسلام یادوي او عملا یې حکومتونه د نفاق او ردت او د کفر وي د الله قوانین نه بلکې د ملل ملحده قوانین نافظ کړي وي د الله د قانون احترام نه کوي بلکې د ملل کفریه او ملل ملحده قوانینو ته احترام لري ولې خلافت اسلامي بالعکس فقط سماوي الهي قانون ته احترام لري او همدغه قانون یې عملا نافظ کړی دی او د دغه قانون د تنفیذ په لاره کې د خپل هر غالي او نفیس قربانولو ته لبیک وایي او په دې لاره کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کوي اخر کې دا وایم چې ای د قرآن او حدیثو په رښتیا دعوه لرونکو راشئ راشئ خلافت ته خلافت همدغه دوه اصلانو باندې ولاړ دی کوم چې عبارت دی د قرآن او سنت څخه او چې ته نن د خلافت لاره خپله نه کړې والله العظیم ورب الکعبه چې ته په دغه دعوه کښې دروغجن یې کاذب یې ستا هدف قرآن او سنت نه بلکې ته په دغه پاکه دعوه خلکو ته دوکې ورکوي او دکانداري دې جوړه کړې ده که موسسه چلوي او که مدرسه او که جومات او دغه پاکه دعوه دې ځان لپاره ظاهري ښایسته لباس ګرځولی دی دنیا فاني ده د خلکو د جیبونو لوټل پرېږده راشه نن د عمل وخت دی عملا خلافت سره کومک وکړه او خپل ایمان د تباهۍ او بربادۍ څخه وژغوره په آخر کې دعا کوم یا الله د خلافت مجاهدین چې خپل سرونه یې په خپلو لاسونو کې نیولي دي او ستا د دین د تحقیق او تنفیذ لپاره یې خپل کور کلي خپلوان مور او پلار او وروڼه پرېښي دي ته یې کامیاب کړې. یاالله د دوی د هلو ځلو په نتیجه کې په تمام عالم باندې ستا قانون نافظ کړې. یاالله زمونږ د ګلالي ګلالي شهیدانو ارمانونه پوره کړې. یاالله زمونږ د زخمیانو د زړه د تلي دردوونکي او زړه ریبونکي فریادونه قبول کړې. یاالله زمونږ د کونډو پوره شوي ارمانونه پوره کړي کوم چې د اسلام کامیابېدل دي په ټوله دنیا باندې په ټولو دینونو باندې یا الله زمونږ د یتیمانو ګرمې ګرمې اوښکې نورې ور وچې کړي یا الله زمونږ د بندیانو مړه شوي ارمانونه را ژوندي کړي یا الله بل څه نه غواړو فقط ستا نظام په ټوله دنیا غواړو یا الله دا ارمان زمونږ پوره کړي یا الله ستا په لاره کې مونږ استعمال کړي یا الله ته دا خدمت له بل چا نه هم اخیستلی شې، ستا مخلوقات ډېر دي، یا الله خو دا کار په مونږ واخلې او په مونږ یې انجام کړې، یا الله د خلافت اسلامیه په صفونو کې چې کوم مفسدین، منافقین، افراط او تفریط کوونکي خلک وي، یا الله ته ورته هدایت وکړې او په سمه لاره یې روان کړې او که هدایت یې په نصیب کې نه وي، یا الله زمونږ صفونه ترې صفا کړې. یا الله د خلافت مرسته په منهج منونکو او تطبیق کوونکو خلکو وکړي یا الله څوک چې د خلافت اسلامیه د نبوي منهج مرسته کوي ټول سره مرسته وکړي یا الله څوک چې د خلافت اسلامیه د ناکامولو او تخریبولو او افسادولو اسباب لټوي او کوي یا الله ته یې وشرموي او ناکامې کړي او دا پاک سب ترې صفا کړي ژباړه، څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خلاف ودرېږي وروسته له هغې چې دوی ته سمه لاره واضح شي او بیا هم د مؤمنانو د لارې پرته په بله لار روان شي نو موږ به یې هم هغه لور ته واړوو کوم ته چې یې مخه ده او جهنم ته به یې داخل کړو چې ډېر بد ځای د ورتګ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی چې زما په امت کښې به دغه عمل واقع کېږي. د ابو سعید الخدري رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي تاسو به د مخکنو امتونو تابعداري کوئ ولیش په لویش او ګز په ګز تر دې که هغوی چېرته د خادمۍ سوړي ته ننوتل نو تاسې به هم ورننوځئ صحابه کرام وویل ای د الله رسوله یهود او نصارا هغه وفرمایل نو څو متفق علیه د مشابهت بېلګې د هغوی سره په عقیده کښې مشابهت لکه د پېغمبرانو او نېکانو په حق کښې غلو کول، د هغوی سره په عباداتو کښې مشابهت لکه د نکاح پرېښودو او غوښو نه خوړلو عبادت، د هغوی سره په عاداتو کښې مشابهت لکه د شنبې او یکشنبې په ورځ کار نه کول، د هغوی سره په شکل کښې مشابهت کول لکه ږیره خریل او برېت پرېښودل، د هغوی سره په جامو کښې مشابهت لکه د هغوی د بادشاهانو، مولایانو او پیرانو جامې اغوستل. د هغوی اخترونه لمانځل او هغوی ته پرې مبارکي ویل، لکه د کال د سر یعنې نوروز او میلاد اختر. د کفارو په مخالف امر، د ابوهریرة رضي الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي، سپین وېښتان تغیر کړئ او د یهودو سره مشابهت مه کوئ. رواه ترمذي. ابن تیمیه رحمه الله وایي، په دې حدیث کي په دې خبره دلیل دی چې د کفارو سره مشابهت زموږ نه بې له قصده او عمل څخه هم حاصلېږي. بلکې یوازې په دې چې زموږ له بدن د جوړښت یوه برخه کې موږ بدلون پرېږدو او په دې خبره کې ډېر دقت پروت دی د هغه موافقت څخه چې زموږ په اتفاقي کار سره منځته را شي اقتضاء صراط مستقیم د کفارو سره د مشابهت حکم ابن عمر رضی الله عنهما وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چا چې د قوم سره ځان مشابه کړ نو دی له هغه قوم څخه دی رواه ابو داود ابن تیمیه رحمه الله وایي که دغه حدیث مونږ په مطلق مشابهت کښې وکاروو نو په دې سره بنده کافر کېږي چې په دې سره د هر مشابهت ډولونه ټول حرام بلل کېږي او که چېرته مونږ داسې ووایو چې دغه انسان هم د کفارو په څېر دی په هغه اندازه کښې چې مشابهت پکې واقع شوی که چېرته دغه برخه کفر ګناو د هغې ځانګړې علامه وه خو څه د کوم شرایط جهاد دپاره ذکر کېږي د فقې کتابونو کښې هغه ټول د اقدامي جهاد دپاره دي هلته د اسلامي حکومت به وي د اسلامي د چې کوم امیر وي د د مجاهدینو او د مسلمانانو امیرالمؤمني وي د مخ په اجازات به وي د جهاد صحیح همدارنګې د مور پلار نه اجازات په تور باندې وي چا در باندې قرضه وي د هغه خو دا خبره خو تاسو ته د وطنیت بحث کښې تېره شوې دی نو د وطني عقیدې او نظریې مطابق اقدامي جهاد حرام دی سیکولر مذهب مطابق و دفاعي جنګ حرام دی ها هسې کوم دفاعي جنګ جو جایز ګڼي هغه د تاسو اسلام دفاع لپاره نه دی نوره پر دا جهاد فرض عین وي دفاعي جهاد دفاعي جهاد کوم دی هغه اصل کې اسلام نه دفاع دی او اسلامي وطن نه دفاع دی اسلامي وطن انډونیشیا او مشرقي ترکستان نه اندلس پورې نه هغه صرف بله افغانستان هم نه دی او بله پاکستان هم نه دی بله هندوستان هم نه دی دنیوي مال و متاع خرابوي، هغه هغه ته د نصیحت و د ترغیب و ترهیب و د فضایلو و د تقریرونو قایل ته نه یې، د دعوت ورکولو قایل نه یې، نو بیا خو مکمل اسلامي دنیا باندې حمله کړې ده که نه؟ که ته مسلمان وې خو د مسلمانه خور مسلمانه ښځه ته خپله خور ګڼې که نه؟ دا و زموږ د نن شپې نشرات، په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي. سبا سهار شپږ بجې چې د ازبکي او دري نشراتو سره او بیا ماښام شپږ نیمې بجې چې د پښتو نشراتو سره یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو په رب العلمین ذات سپارو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.